نو یې په هغه خپل موجود لښکر د مسلمانانو سره جنګ شروع کړ. د جنګ په اخر کې یزدجرد د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د قواو څخه شکست وخوړی. یزدجرد لښکر پرېښاوه او دی په خپله ماوراء النهر ته ولاړی، یعنې د امو تر دریاب واوښتی. کوم وخت چې دی واوښتی، هغه خارجي کومکي لښکري منطقې ته راورسېدې، نو یزدجرد بیرته د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د جنګ دپاره تر دریاب راواوښتی، مګر د ځان سره یې فکر وکړ چې ولې د احنف رضی الله تعالی عنه سره جنګ کوم، اول به و فرات ته ولاړ شم، هغه فراه چې د هغې منطقې مرکز و او د کسرا ټولې خزانې هغه چې له مداین څخه یې ورسره راوړې وې په فراه کې ځینې پاته شوې وې حتی هغه نور ښارونه چې یزدجرد به پر راتلی د هغو څخه به یې زر او قیمتي شیان را اخیستل دغه ټوله یې په فراه کې سره جمع کړي وه او هلته ځینې پاته شوه. نو څرنګه چې مال و ده ته تر وطن ګران و، نو یې د احنف رضی الله تعالی عنه جنګ پرېښاوه، د شا له طرفه پر فراه ورغلی، فراه خو د مخه مسلمانانو فتحه کړې وه او احنف رضی الله تعالی عنه هلته یو کوچنی لښکر د هغه ځای د ساتنې لپاره پرې ایښی و، نو اوس چي یزدجرد د لوی لښکر سره هلته ورغلی، فراه یې فتح کړه او هغه خپلي خزانې یې لاس ته وروړې. اوس غواړي چي فراه پریږدي او د احنف رضی الله تعالی عنه جنګ ته ولاړ سي. مګر فراه د خراسان پایتخت او مرکز وو او د یزدجرد سره د ورسره لښکر ډېره حصه د خراسان خلق وه. او د خراسان خلقو څه وخت د مسلمانانو سره په صلح تېر کړی وو اوس يې د يزدجرد او مسلمانانو معامله او ګذاره سره وسنجول د مسلمانانو معامله او ژوند يې د يزدجرد تر ګذارې او معاملې ښه وباله. ویل مسلمانان تر یزدجرد عادلان دي پر خپل قول وفا لري او بل دا چې د یزدجرد کومک اوس پردي ملکونه کوي ښايي چې دغه پردي خلق د دوی پر وطن حاکم او مسلط پاته شي نو څه فرق یې وکړي که مسلمانان پردي دي ترکان او چینایان هم پردي دي مګر مسلمانان عادلان دي. نو هغه د خراسان خلق و یزدجرد ته یاغیان شوه او ویل یاالله! که غواړې چې له مسلمانانو سره جنګ وکې موږ د لې پر خپل وطن جنګیږو او ستا سره نه ځو او موږ د مسلمانانو سره صلح غواړو. یزدجرد په حیرت کې پاته شو ځکه د ده د لښکر ډیره حصه د خراسان خلق دي. یزدجرد هرڅه کوښښ وکړ چې دوی قانع کړي خو هغه نه قانع کیږي. دلته نو د خراسان خلقو سرکشي او نافرماني شروع کړه، د یزدجرد څخه یې خزانې واخیستې او دی یې وشړی. د خراسان خلقو و احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې موږ صلح غواړو. احنف رضی الله تعالی عنه هم پر صلح ورسره موافق شو او هغه خزانې هم بیرته د مسلمانانو لاس ته ورغلې. یزدجرد چی اوس د فارس د خلقو څخه هیڅوک نه دي ورسره، وطن او لښکر یې ټول وپاشل شو، نو یې د فارس ټول مملکت پریښاوه. د ترک و پاچا ته ورغلی او هلته د ترکیانو سره اوسیږي. یزدجرد مړ نه شو، خو د وطنه څخه فراره شو. د یزدجرد پاته حالات به د عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په سیرت کې درته بیان شي ان شاء الله تعالی. هغه غنیمتونه چې د خراسان په فراه کې مسلمانانو ته په لاس ورغله دونه غنیمتونه وه لکه په قادسیه کې چې مسلمانانو ته په لاس ورغلي وه. فراه د مسلمانانو دپاره لویه فتحه وه. او د یزدجرد قصه هم دلته پای ته ورسېده. مګر د مسلمانانو فتوحاتو نور هم دوام درلود. عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالی عنه د یوه لښکر سره د استخر و طرف ته رهي شو چې اوس فیروز آباد ورته وايي. هلته د فارسیانو ډېر لوی عدد موجود و. د هغو سره یې جنګ وکړ او شکست یې ورکړ. هغه مات شوي خلق سره یو ځای شوه او پس له مشورې یې و عثمان ابن ابي العاص رضي الله تعالی عنه ته حال ور ولېږه چې موږ صلح غواړو او جزیه درکوو. عثمان رضي الله تعالی عنه هم پر جزیه موافقه ورسره وکړه. هغه د شا و خوا منطقو چې دغه صلح ولیده هغه هم تسلیم شوه. سابو شیراز او نورې منطقې مسلمانانو ته په صلح تسلیم شوې. د فارس ډېرې منطقې فتح شوې او بیا کرمان فتح شو. کرمان د سهل ابن عدی رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح شو او سجستان فتح شو. سجستان دغه اوسنی افغانستان دی او فتحه یې د عاصم ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه پر لاس وه. افغانستان په جنګ فتحه شو نه په صلح او بیا مکران فتحه شو. مکران د ایران او پاکستان په منځ کې یوه منطقه ده. سره د دې چې د سند پاچا د مکرانیانو سره کومک هم کاوه مګر حکم ابن عمرو الثعلبي رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو قومندان وو شکست یې ورکړ او تر هغو په پسې وو چې نهر سند ته یې ورسول. اوس نو د مسلمانانو فتح او د دوی تسلط تر سند او هند پورې ورسېدلې یعنې د شرق پر طرف د مدینې منورې څخه تر سند پورې ټولې منطقې د مسلمانانو د حکم تابع شوې. عراق، ایران، شمال شرق افغانستان، ترکیه تر انابول پورې مکران دغه پراخه منطقې ټولې په څلورو کلو کې فتح شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د اسلامي دولت دغه پراختیا ولیده بیا پر مسلمانانو وبیرېدی. اصلا مسلمانان د دې لپاره مخ ته تله چې یزدجرد ختم او فیصله کړي او د هغه د فتنو څخه فارغ شي او اوس چې یزدجرد ختم شو که مسلمانان نور هم د شرق پر طرف مخ ته ولاړ شي نو د سند او چین د حکومتو سره مقابله شروع کیږي یو خو دغه ملکونه لوی مملکتونه دي او بل د دوی او مسلمانانو په منځ کې فاصله او مسافه ډیره زیاته ده او د مسلمانانو لښکرې تر اوسه هم لږ دي. هغه منطقې چې فتحه شوي دي د هغو اوسېدونکي تر اوسه پر هغه خپل کفر پاته دي، اسلام ته لا نه دي داخلي شوي، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا ښه وبلل چې د مسلمانانو د ساتنې لپاره دي د شرق پر طرف نور فتوحات ودرول شي. اوس مسلمانان د فارس د پاچا کسرا یزدجرد د خطر او حملو څخه فارغ شوه او د هغه ټول مملکت ونیول شو، پاچهي یې ټوک ټوک شوه. که ستاسې د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند په کتاب کې هغه قصه په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا پاچهانو ته لکه هرقل، نجاشي، مقوقس، کسرا او داسې نورو ته لیکونه او رسالې لېږل، کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله و کسرا ته وروړل شوه، کسرا د لیک تر ویلو او اورېدلو دمخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک په دې سبب څیرې او ټوک ټوک کړ چې ویل ده علیه الصلوة والسلام خپل نوم زما تر نامه دمخه لیکلی دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رسالې د څیرلو خبر وویل شو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د زما لیک ټوک ټوک کی الله جل جلاله دې د د پاچهي ټوک ټوک کی که څه هم کسرا د مځکې پر مخ تر ټولو پاچهانو لوی او قوي پاچا و خو د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د شرا په سبب د ده ملک او پاچهي تر نورو ټولو ملکو د مخه ټوک ټوک شوه او ټوله فارس مسلمانانو فتحه کړ. اوس چې د فارس د فتوحاتو حالات په اختصار سره درته بیان شوه نو به د هغو فتوحاتو بیان درته وړاندې شي چې د جزیرة العرب په غربي طرف کې وشوې. لکه اردن، سوریه، لبنان، بیت المقدس چې د دغو چې دغو ټولو ته شام ویل کېږي. همدارنګه د مصر فتح کېدل چې دا هم ډېر لوی فتوحات او کامیابۍ دي. په دغه موده کې چې دلته فارس فتح کېدی، هلته د شام پر طرف هم جنګونه کېده او په هغو منطقو کې هم فتوحات جاري او روان وه. د شام د جنګو او فتوحاتو په باره کې موږ فقط د یرموک د جنګ بیان درته کړی دی چې د یرموک د جنګ قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و او د یرموک د جنګ نتیجه د رومیانو لپاره لوی شکست و د رومیانو لوی او اول شکست په یرموک کې و او کوم وخت چې رومیانو ماته وخوړه نو د منطقې څخه وتښتېده. مسلمانانو د اردن او فلسطین ډېرې حصې تر خپل تسلط لاندې راوستې او د یرموک تر جنګ وروسته خالد رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لښکرو د قومندانۍ څخه معزول شو او د دغو لښکرو عمومي قومنداني و ابو عبیده عامر بن الجراح امین الامة رضی الله تعالی عنه ته وسپارل شوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د عشره مبشره څخه دی او هغه رومیان چې د یرموک د جنګ څخه تښتېدلي وه د فحل په منطقه کې سره یو ځای شوه. هرقل ته چې د رومیانو د شکست خبر ورسېدی، نو یې پرله پسې کومکونه د دمشق پر طرف لېږل. اوس د رومیانو قواوې په دوو منطقو کې سره یو ځای شوې دي، په دمشق او فحل کې. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې اول په کوم ځای شروع وکړم؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له طرفه امر راغلی چې اول په دمشق شروع وکړه ځکه حقیقي خطر هلته دی. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لښکر سره د دمشق پر طرف رهي شو او یوه ساتونکې او احتیاطي ټولي یې د فحلوه طرف ته ولېږل چې د هغه ځایه څخه پر مسلمانانو د شا له طرفه حمله ونه شي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د دمشق د حملې لپاره لښکر منظم او مرتب کړ، د لښکر د مقدمې قومندان یې خالد ابن ولید المخزومي رضی الله تعالی عنه وټاکه. وروڼو! دا چې موږ همېشه وایو د لښکر مقدمه ددې څخه مقصد دا دی چې مقدمه په خپله خپل ځان ته پوره او کامل لښکر وي، تر اصلي لښکر دمخه رهي وي او بیا هغه نور لښکر په پسې وي. هو! دغه یو فرق لري چې د مقدمې د افرادو شمېر تر اصلي لښکر کم او لږ وي. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه که څه هم عمومي آمر او قومندان وو، مګر دی رضی الله تعالی عنه پوهیدی چې خالد رضی الله تعالی عنه نه ماتیدونکی قوت دی، سیف الله مسلول دی او بې اندازې عسکري پوهه لري. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه پوهیدی چې خالد رضی الله تعالی عنه تر ده په جنګ پوه دی. نو یې د هغه قوت او پوهي معطله نه پرېښوول، کار یې ځني اخیستی او د لښکر د مقدمې قومندان یې مقرره کړ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق پر طرف رهي سو او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه یې د اردن او فلسطین حاکم پرېښاوه. خالد رضی الله تعالی عنه چې د مقدمې قومندان دی مخته رهي دی او دمشق ته د شمال له طرفه ورغلی او ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د جنوب له طرفه پر دمشق راغلی او د دمشق محاصره له دوو طرفو څخه شروع شوه هلته د دمشق په قلاو کې د رومیانو ډیر زیات شمیر لشکر موجود وو دغې محاصرې اویا ورځې دوام وکړ. خالد رضی الله تعالی عنه همېشه د معلومات لپاره نفر لېږل، خو یوه شپه یې دننه د دمشق په قلاوو کې غیر عادي آوازونه واورېده، نو یې نفر ولېږل چې معلومات وکړي. هغو نفرو حال ورته راوړ چې د دمشق د والي، چې ارطبون یا بطریق ورته ویل کېده، زوی پیدا شوی دی. نو یې لویه مهماني جوړه کړې ده. طبعا د نصاراو په مېلمستیاوو کې شراب استعمالېدل. پس له شراب چښلو ټول لښکر ډېر زیات نشه وو. څرنګه چې ټول دمشق مضبوطې قلاوې وو او د مسلمانانو د ورتګ یا ور اوښتلو هیڅ امکانات نه وه نو خود رومیانو په بې پروایي او بې غمه زړه شراب چښلي وه او ټول نشه وه خالد رضی الله تعالی عنه فوراً د لښکر قومندانان سره راټول کړه چې د هغو په جمله کې قعقاع ابن عمرو التمیمي رضی الله تعالی عنه هم و. البته دغه واقعه تر هغه د مخه وه چې قعقاع رضی الله تعالی عنه د هاشم په لښکر کې عراق ته ولاړ شي. خیر، د قومندانانو تر مشورې وروسته، خالد رضی الله تعالی عنه یوه نقشه جوړه کړه چې هغه داسې وه، د رسۍ یا تناوو څخه یې زینې جوړې کړې او د هغو په سرو کې یې چنګکان ور واچول، د مسلمانانو د لښکر څخه یې یو څو نفره فدايي ډله را وایستل چې د دغه فدايي ډلې مشر پخپله خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما وه. او اوس د رومیانو د نشې او مشغولتیا څخه استفاده کوي. دغه فدايي ډله د خالد او قعقاع په مشرۍ وردمخه شوه، قلاوو ته ورغله. دغه د رسۍ څخه جوړې شوي زینې چې په سر کې یې چنګکان وه، د قلا و دیوالته ورغورځوي. رومیان په خپله میله مشغول دي و دغسې حملې ته هیڅ نه دي متوجه ځکه دغه حمله د لښکر حمله نه ده چې څوک په خبر شي بلکې یو څو نفره دي په پټه خوله او تاریکه کې خپل کار کوي څو د دغو چنګکانو څخه دوه چنګکه د قلا په دیواله کې لوړ بند شوه اول خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما وروختل او تر شا هغه نور فداييان په پسې دي. خالد رضی الله تعالی عنه و خپل لښکر ته ويلي وه، هر وخت که مو زموږ له طرفه تکبير واورېدی، د قلا پر دروازه حمله وکړئ. اوس چې دغه د فداييانو ډله و قلا ته وختل، خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما تکبير ووايه. هغه د مقدمې لښکر د شمال له طرفه د قلا پر دروازه هجوم وروړی دلته خالد او قعقاع رضی الله تعالی عنهما د رومیانو سره جنګ شروع کړي په دغه جنګ کې د دروازې و طرف ته زور وهي او هلته د مسلمانانو لشکر د دروازې سره تیار او آماده ولاړ دی او د دروازې د خلاصېدلو په انتظار دی بطریق ته خبر ورسېدی چې مسلمانان راغله کومک کوه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو عمومي قومندان چې د دمشق په جنوبي طرف کې دی د دې واقعاتو څخه په هیڅ شي نه دی خبر دغه ټول کارونه په څو لحظو کې وسوه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د دمشق په جنوب کې دی او خالد رضی الله تعالی عنه د دمشق په شمال کې دی نو خود ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په هیڅ نو خبر بطریق چې دننه په قلا کې مسلمانان ولیدل نو یې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته نفر ولېږل او صلح غواړي ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ هم پر صلح موافقه ورسره وکړه خالد او قاقا رضی الله تعالی عنهما بیا په دغه صلح نه دي خبر د قلا دروازې ته ورسېده او دروازه خلاصه کړه اوس د مسلمانانو لښکر له یوه طرفه په صلح دمشق ته داخل شو او له بله طرفه په جنګ او زور ور داخل شوه. دمشق هغه یوازنی ښار دی چې په دوه قسمه یا دوه ډوله فتح کیږي، له یوه طرفه په صلح او له بله طرفه په جنګ، اوس نو حل څنګه دی؟ صلح خو داسې ده، ټول هغه شیان چې د کفارو په ملک او لاسو کې دي، هغه د دوی دي، فقط مسلمانانو ته جزیه ورکوي، بې له هغه شرطو څخه چې په صلح کې پر دوی ایښوول کېږي. او په جنګ چې تسلیم شي، هغه بیا ټول ښار او هغه شیان چې پکښې دي، نارینه او ښځې، اولادونه او کورونه، کښتونه او مالونه، ټول د مسلمانانو دي. اوس د دمشق د خلق د خلقو سره د صلح معامله وسي او که د جنګ؟ نو يې حضرت عمر رضي الله تعالی عنه ته حال ولېږی چې څه وکړو؟ حضرت عمر رضي الله تعالی عنه امر وکړ چې دمشق دې داسې وبلل سي لکه په صلح چې فتح سوی وي، ځکه خطا د مسلمانانو ده. د مسلمانانو د قومندانانو په منځ کې باید هر وخت او په هره لحظه کې ارتباط او مشوره موجود وي. هغه چې عمومي قومندان صلح ورسره کړې ده، نو دې د دمشق فتح کېدل په صلح سره وبلل شي. وروڼو! تاسې د مسلمانانو وفا او د وعدې پوره کولو ته وګورئ. که نه د مسلمانانو دپاره ښه او معقول عذر دا وو چې ویل یې وای دغه صلح پس له فتحې شوې ده، هر یو چې د مخه دی په هغه دې عمل وشي، صلح د مخه ده که فتحه؟ مګر سره د دغه حقیقته بیا هم مسلمانانو د خپل رحم او مهربانۍ په سبب داسې نه وکړه، بیا هم خالد رضی الله تعالی عنه د مقدمې قومندان دی. خالد رضی الله تعالی عنه د شپې فحل ته ورسېدی. مګر رومیان په دغه شپه کې پر راووتل او جنګ یې ورسره شروع کړ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه هم راورسېدی. ویې لیده چې د دوو لښکرو په منځ کې لوی جنګ شروع دی. څرنګه چې په پېحل کې ډېر شمېر رومیان سره یو ځای شوي وه، نو دغه شپه جنګ وشو او سبا ورځ هم ټوله ورځ جنګ دوام درلودی، حتی په سبا شپه کې هم ټوله شپه جنګ جاري وو او بیا نو رومیانو په داسې ډول سره شکست وخوړی چې رومیان د خپلو هغو خندقو چې دوی جوړ کړي وه او مسلمانانو په منځ کې محاصره شوه، او په رومیانو کې ډېر زیات خلق ووژل شوه، څو رومیان و تیښتې ته مجبور شوه او شکست یې وخوړی. څرنګه چې د رومیانو مرکزي لښکرو هغه چې په دمشق او فحل کې وې شکست وخوړی او د دوی مرکزي منطقې فتح شوې، نو نور ځایونه یې په خپله په صلح تسلیمېدل د بیسان خلقو چې په فلسطین کې یو ښار دی و شرحبیل ابن حسنه رغدی الله تعالی عنه ته حال ولیږی چې موږ تسلیم یو. شرحبیل ابن حسنه رغدی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې دی هم د حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه له طرفه د لښکر سره و دغې منطقې ته رالیږل شوی و نو د بیسان خلقو د ده څخه صلح وغوښته او ده هم صلح ورسره وکړه. د طبريه خلقو هم صلح وکړه پس له دغو جنګو ابو عبيده رضی الله تعالی عنه د حمص و طرف ته حرکت وکړ د حمص په لار کې پر بعلبک ورغلی او بعلبک يې هم په جنګ فتح کړ د بعلبک د فتح خبر و حمص ته ورسېدی او د حمص خلق په قلاوو ننوتل مسلمانانو حمص محاصره کړ د حمص خلقو و هرقل ته حال ولېږی چې موږ ته کومک راولېږه. هرقل ویل، تاسې ورته ټینګ شئ، کومک د رهي دی. د حمص خلقو ډېره موده صبر او انتظار وکړ مګر کومک نه راورسېدی. نو د حمص خلقو هم د مسلمانانو څخه صلح وغوښته. ابو عبیده رغدی الله تعالی عنه هم صلح ورسره وکړه او عباده ابن صامت رغدی الله تعالی عنه یې د حمص والي وټاکئ. ابو عبیده رغدی الله تعالی عنه د حمات پر طرف رهي سو. د هغه ځای خلقو هم صلح ځنی وغوښته. ابو عبیده رغدی الله تعالی عنه د هغو سره هم صلح وکړه او بیا د شیزر او معرا د خلقو سره صلح وسوه. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه د لاذقیه یوه طرف ته رهي شو. د لاذقیه ښار په شام کې د بحر متوسط پر غاړه واقع دی. د هغه ځای خلقو جنګ وکړ او مسلمانانو په زور فتحه کړ او مسلمانانو په دغه ځای کې مسجد جوړ کړ چې دغه مسجد د هغو لومړنیو مساجدو څخه دی چې د مسلمانانو لپاره په شام کې جوړ شوي دي. پس له دغو فتوحاتو څخه ابو عبیده رضی الله تعالی عنه خالد ابن ولید وقلنسرین ته ولېږی. هلته رومیان موجود وه او هغو جنګ شروع کړ. مګر مسلمانانو پس له ډېره شدید جنګه شکست ورکړ. رومیان یې د هغو د امیر سره ټول ووژل. خو د هغه ځای نصارا عربو عذرونه کول. چې دغه جنګ زموږ په خوښه او رایه سره نه وو بلکې موږ صلح غوښته. خالد رضی الله تعالی عنه هم دغه د دوی عذرونه قبول کړه او دوی یې پرېښوول. خو کوم وخت چې دوی ښار ته ولاړه په قلاوو ننوتل او قلاوې یې په ځانو پسې بندې کړې. خالد رضی الله تعالی عنه محاصره کړه او حال یې ورولېږی ویل والله که تاسې لوړ په اوریځ کې یاست الله جل جلاله به موږ در پورته کړي یا به تاسې راکښته کړي راڅخه تلای نه شئ هغو چې د مسلمانانو دغه قصد او عزم ولیدی نو یې صلح ورسره وکړه او بیا د هغه ځای د عربو څخه یو نفر د خالد رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه وکړه ویل یا خالد! آیا دا حقیقت دی چې ستاسې رب عز وجل د آسمانه څخه یوه توره را نازله کړه او ستاسې نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ورکړه او هغه بیا دغه توره تا ته درکړه او ته هغه د آسمان په توره زموږ سره جنګ کوې او په همدغه سبب تا، سیف الله، بولي. رومیان د رومیانو بیره و دغه اندازې ته رسېدلې وه چې دغه خبرې یې په خپله جوړولې او نشرولې. خالد رضی الله تعالی عنه وویل، یا بلکې زه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم سیف الله المسلول وبللم چې په معته کې مې د کفارو سره جنګ وکړ کوم وخت چی هغه درې نفره قومندانان شهیدان سوه او بیا ما بیرغ واخیستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوس بیرغ سیف من سیوف الله واخیستی چی الله جل جلاله پر کافرانو مسلط کړی دی. دغه نوم چې د مؤته په جنګ کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له طرفه ورکړه شوی و، اوس خلق ځینې بېرېدل چې د ده سره د الله جل جلاله توره ورسره ده. خالد رضی الله تعالی عنه حقیقت ورته ووایه، که نه خل که نه خلق یې په دغه خبره سره بېرولای شوای چې هو زما سره الهي توره راسره ده. خو ده دغه کار ونه کړئ، مسلمان باید همیشه حق او حقیقت ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه چې قین نصرین فتح کړ، څرنګه چې قین نصرین ډیرې لویې او مضبوطې قلاوې درلودې او هرقل هم قین نصرین ته نږدې و، نو ویل که هرقل دلته راشي او دغه ځای ونیسي نو بیا د هرقل د ساتنې لپاره دلته محکمې قلاوې شته چې دغه کار د مسلمانانو لپاره خطر بلل کېدی نو په صلح کې یې د قنسرین پر خلقو دا شرط کښېښاوه چې د قنسرین قلاوې به نړول کېږي او هغو هم پر دغه شرط موافقه ورسره وکړه د قنسرین ټوله قلاوې ونړول شوې د هرقل په پاچهي کې اردن، سوریه، فلسطین، لبنان، مصر، ترکیه، شمالي افریقا او ټوله اروپا یعنې اسپانیا، بریتانیا، ایټالیا، فرانسه، جرمن نور ټوله داخل وه. دغه ټول مملکتونه د هرقل تر لاس لاندې وه چې پایتخت یې قسطنطینیه و. دغه ملکونه د هرقل پاچهي او امپراتوري وه. اوس خالد رضی الله تعالی عنه او هغه د لښکر مقدمه چې دی یې قومندان و، دغه رنګه په هرقل پسې دي لکه په پارس کې چې مسلمانان په یزدجرد پسې وه. دغه خبر و هرقل ته ورسېدی چې خالد رضی الله تعالی عنه په ما پسې رارهي دی. هرقل تښتي پر شا ځي هر شا هر ښار ته چې ولاړ شي خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی هرقل چې په هر ښار کې واړوي خالد رضی الله تعالی عنه د هغه ښار په مخ کې هغه بل ښار فتح کې عینا لکه د یزدجرد کسرا سره چې دغه معامله کېده ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د لشکر عمومي قومندان دی د خالد رضی الله تعالی عنه په دغو فتوحاتو او پرمختګ نه دی خبر. خالد رضی الله تعالی عنه ته موقع په لاس ورغلې ده، دونه وخت نه لري او نه وخت ضایع کوي چې دی ولاړ شي او د خپل قومندان سره مشوره وکړي. هرقل پرشازي او خالد رضی الله تعالی عنه په پسې دی، ښار پس له ښاره فتح کیږي، تر څو چې هرقل ټول شام پرېښاوه او قسطنطینیې ته چې د روم پایتخت وو او اوس استنبول ورته ویل کیږي ولاړی. خالد رضی الله تعالی عنه پاته شام ټول فتح کړ او هرقل وتښتېدی. دغه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د فتوحاتو خبر و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته ورسیدی هغه هم په خوشحاله سو ځکه ډیر ځایونه بې له دې څخه چې په مسلمانانو کې د مرګ او ژوبله وسي مسلمانانو فتح کړه او دغه خبر و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسیدی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل امر خالد نفسه یعنی خالد په خپل خپل ځان امیر کی دی په طبیعت کې امیر او قومندان دی که څه هم د قومندانۍ څخه معزول شو خو دی قومنداني نه پریږدي په خالد رضی الله تعالی عنه کې د قومندانۍ غیر عادي قدرت موجود وو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نور هم وویل يرحم الله ابا بکر کان اعلم برجال مني يعني الله دي پر ابو بکر ورحميږي تر ما ډير په خلقو پوهيدی خالد غوندي سړی ولي او څنګه معزول کيږي دی يوازي د لښکر په مقدمه د روم پاچا هرقل د لښکرو سره شړي او د منطقې څخه يې باسي دغه د خالد رضی الله تعالی عنه جنګي قدرت او عظمت وو. دغه فتوحات د شام په شمالي طرف کې وه، خو بیا هم په نور شام کې ځینې داسې ځایونه پاته وه چې تر اوسه نه دي فتح شوي، نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې د اردن او فلسطین والي وو، د لښکر سره د اجنادین و طرف ته رهي شو چې هلته د رومیانو د قواوو یو قومندان د لښکر سره موجود و چې ارتبون ورته ویل کېده او د روم د ډېرو هوښیارانو او نابغه خلقو څخه و مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه و ارتبون ته په جنګ کې شکست ورکړ سره د دې چې ارطبون ډېر ذکي، چالاکه او چمبازه سړی و، بیا یې هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه څخه شکست وخوړی او قدس ته وتښتېدی. دلته به د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه او ارطبون د ظراکت او ذکاوت د قصو څخه یوه کوچنۍ قصه درته رانقل کړم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه غوښته چې د ارطبون د لښکر معلومات وکړي، د هغو شمېر، قوت، اسلحه او استعدادات ځان ته معلوم کړي، نو خود ځینې کسان به یې د قاصد په شکل د خبرو لپاره و ارطبون ته ورلېږل، چې په عین وخت کې به د هغه قاصد اصلي وظیفه دا وه چې د ارطبون د لښکر معلومات وکړي. خو یوه قاصد هم داسې معلومات نه ورته راوړل چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دې د زړه تسلا په وشي، نو په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په داسې ډول سره و ارتبون او د هغه و لښکرو ته ورغلی چې دی هم د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه له طرفه یو قاصد دی او د هغه له طرفه یې و ارتبون ته یو پیغام راوړی دی حال دا چې دی په خپله عمرو بن العاص او د لښکر عمومي قومندان وو. هلته چې ورغلی، د عمرو بن العاص پیغام یې و ارطبون ته بیان کړ او د ارطبون له طرفه یې د پیغام جواب واورېدی. خو په عین حال کې یې د ارطبون د لښکر پوره معلومات هم ځان ته حاصل کړه. ارتبون چې هوښیار او ذکي سړی و، د دغه قاصد د حرکاتو څخه په دې پوه شو، چې دغه سړی یو عادي قاصد نه دی، ښايي دی په خپله عمرو بن العاص وي، که عمرو نه وي، نو هغه څوک دی، چې عمرو بن العاص د ده په مشوره کار او عمل کوي. نو يې د عمرو بن العاص په پټه د خپلو عسکرو څخه يو قوي سړی امر کړ چې ته به د څو نفرو سره ولاړ شې او د دغه قاصد په لار کې به ودرېږې، کوم وخت چې دی له دې طرفه درغلی په لار کې يې ووژنه. عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنه ته هم د حالاتو څخه دا ورمعلومه شوه چې ښايي ارطبون دې د ده د وژلو اراده کړې وي. نو يې ارتبون ته وويل، ما ستا خبرې واورېدې، يعنې ستا هغه خبرې مې واورېدې چې زما د پيغام په جواب کې دې راته وويلې، مګر موږ لس نفره يو چې اميرالمؤمنين رالېږلي يو چې د عمرو بن العاص کارونه او تصرفات تر نظر لاندې ونيسو، نو زه به ولاړ شم، زما هغه نور نهه نفره ملګري به هم درته راولم چې هغه هم دغه ستا خبرې واوري. ارتبون په طمع شو او د ځانه سره يې فکر وکړ چې د يوه نفر وژنه دونه ګټه نه لري، دا څونه ښه خبره ده چې لس نفره عسکري مشاورين راشي او هغه ټوله په يوه وار ووژنم. نو يې هغه خپل لېږل شوي نفر ته حال ولېږه چې په سړي کار مه لره، پرېږده چې ولاړ شي او هغه خپل نور ملګري هم راولي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ارطبون د لښکره څخه د مسلمانانو و لښکر ته صحیح سالم ورسیدی په وروسته کی ارطبون ته دا معلومه سوه چی دغه سړی په خپله عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وو نو یې د ځانه سره وویل والله سړي خطا ایستلم او دی د عربو د هوښیارانو څخه دی. کوم وخت چې ارطبون خپله منطقه پرېښول او قدس ته وتښتېدی، اوس نو په ټوله شام کې یوازې قدس پاتې دی چې نه دی فتحه شوی. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د قدس و طرف ته رهي شو او قدس یې محاصره کړ او ډېره شدیده محاصره یې پر ولګول. د قدس څخه د قدس حاکم چې صاحب ایلیا ورته ویل کېده د خبرو دپاره راووت. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ورته وویل، تسلیم شئ. صاحب ایلیا وویل، هو! موږ تسلیمیږو، خو و یوه نفر ته چې هغه ته عمر یا عمر یا عمر ویل کېږي. یعنی د دغه قسمه څخه یو شی ورته ویل کیږی ځکه زموږ په مقدسو کتابو کی داسی اشارې سته چه قدس به دغسی سړی فتحه کوی چه نوم یې عمر، عمر، د دغسی قسمه څخه وی. عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل، زه عمر یم، صاحب ایلیا په تعجب کې شو. دغه خبرې د ترجمان په واسطه کېدې. صاحب ایلیا وویل، ستا نوم په تورو، په الفبا راته ووایه. عمر وویل، عین، میم، را، واو. وروڼو! تاسې پوهېږئ چې عمر په ویلو کې درې حرفه ویل کېږي، مګر په لیکلو کې څلور حرفه لیکل کېږي. په اخر کې یې داسې واو زیاتېږي چې تلفظ نه په کېږي او دغه واو د دې لپاره دی چې په لیکلو کې د عمر او عمر په منځ کې فرق وشي نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې خپل نوم په حروفو ورته ووایه صاحب ایلیا وویل یا ته هغه څوک نه یې چې قدس فتح کوي د هغه نوم د درو حروفو څخه دی یا په درو حروفو لیکل کېږي عمر رضی الله تعالی عنه په تعجب کې سو او ویل هو زموږ د آمر امیر المؤمنین نوم عمر او په درو حروفو کې دی صاحب ایلیا وویل د هغه قیافه راته بیان که عمر رضی الله تعالی عنه هم د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قیافه ورته بیان کړه صاحب ایلیا وویل هو هغه دغه سړی دی چه قدس به بتحه کوی او په والله موږ بی له عمره و بل چاته نه تسلیمیږو عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه په دغه باره کی و ابو عبیده رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږی چه څنګه وکم هغه وویل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره به مشوره وکو چه د قدس خلق بی له جنګ په خپل و امیر المؤمنین ته تسلیمیږي نو جنګ ته ضرورت نسته نو یوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولېږي او هغه هم دا اراده وکړه چې د قدس د فتح کولو د پاره شام ته ولاړ شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و طرف ته په داسې حال کې رهي سو چې یو اوښ او یو نوکر ورسره و په لار کې به یو اردی رضی الله تعالی عنه پر اوښ سپرېدی او یو اربه هغه نوکر سپرېدی دغه یې عدل او دغه یې سفر دی نه لښکر ورسره دی نه پیره دار نه حاضر باشان ورسره دي نه نوکران فقط یو دی یو یې نوکر د مدینې منورې څخه بیت المقدس ته پر یوه اوښ ځي فقط تاسې فکر وکړئ تبصرې ته ضرورت نشته دا دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شام و دروازو ته ورسېدی هلته په شام کې خلق خبر دي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را رهي شوی دی او نن سبا شام ته را رسیږي نو خلق یې د استقبال لپاره مخې ته راوتلي دي د دغو خلکو په مخه یو سړی ورغلی چې پر یو داسې اوښ سپور دی چې نه زین لري نه رکاب بلکې پر دغه اوښ یې یوه زیږه شړۍ اچولې ده او پینه پینه کمیس یې اغوستی دی. خلق چې تر دغه سړي راورسېدل نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې د امیرالمؤمنین موکب یا قافله په مخه نه ده رغله؟ سړي په خندا ورته وویل، امیرالمؤمنین ستاسې په مخ کې دی. خلق نور هم مخته پسې رهي شوه، څو خلقو ته د شاه له طرفه خبر ورغلی چې امیرالمؤمنین و ایله ته رسېدلی دی، ایله د یو ځای نوم دی، او هلته یې اړولي دي. خلق بیرته په تلوار پر شا را وګرځیدل. کله چې د امیر المؤمنین و مجلس ته ورغله په ډیر حیرت سره یې ولیدل چې امیر المؤمنین هغه څوک دی چې دوی ته په مخه ورغلی و او دوی د امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کول او هغه ورته وویل امیر المؤمنین ستاسې مخته دی. خیر امیرالمؤمنین او د ده سره ورسره ملګری قدس ته ورسېدل. کله چې خلق د امیرالمؤمنین په رارسېدلو خبر شوه، مخې ته یې راووتل او ورته ویل یې، یو بل بوده به هم درته راولو چې دواړه سپاره شئ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا، تاسې خپلو کورو ته ولاړ شئ او څوک مه راسره ملګري کېږي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې سترګې پر وموښتې په ډېر تلوار د مځکې څخه ډبرې راپورته کوي او دوی په ولي او ویل څونه ډېر ژر دنیا تغیر در پکښې راوستی ها مجاهدین یاست ښارونه مو فتح کړه او ژر ژر مو د دغو کالو په اغوستلو شروع وکړه اوس په دغه لباس کې د عمر استقبال کوي تاسې هغه څوک یاست چې په نس نه واسماړه ما تاسې د جهاد دپاره رالیږلي یاست نه د عیش او عشرت دپاره او په ډبرو یې ولي هغه قومندانان زارۍ کوي چې ته دونه وخت راکه چې موږ حال درته ووایو حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه وایي وایاست څه وایاست هغو وویل په والله موږ دغه لباس بیله د جنګ د وخته بل وخت نه اغوندو حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه وویل دا ولي خلک ښه کالي د خوشحالۍ او مېلې په وخت کې اغوندي او تاسې یې د جنګ په وخت کې اغوندئ؟ هغو وویل، که موږ عادي کالي اغوستي وي، د دغو منطقو خلقو ته خوار او ذلیله معلومېږو، نه راڅخه بېرېږي او که مو د دوی د آمرانو غوندې لباس اغوستی وي، بېرېږي او صلح غواړي. موږ دغه لباس فقط د جنګ په وخت کې د دې لپاره اغوندو چې دښمن وبېرېږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، صدقتم، دغه د دوی دلیل او عذر یې ومانه او پرېښول. قومندانانو خپل اسان ورته را دمخه کړه او ویل، پر آس سپور شه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ما پر خپل حال پرېږدئ، په ما کار مه لرئ. اوس نو دوی وقدس ته ورنږدې شوه. د قدس خلق د خپل مشر سره چې صاحب ایلیا ورته ویل کیده او د صلح اراده لري هم د باندې ورته راوتلي دي او د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د راتګ انتظار کوي پوښتنې کوي چې امیر المؤمنین هغه ستاسو امیر چیرې دی او کله را رسیږي د قدس خلق د لښکرو او پيره دارانو، نوکرانو او حاضر باشانو په انتظار دي، چې اوس به عمر رضی الله تعالی عنه د هغو په منځ کې په څه شان او شوکت را رهي وي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې را ورسېدی، مسلمانانو تکبير ووايه، د قدس خلق وايي، څوک دی؟ چېرې دی؟ دغه چې پر اوښ راغلی دغه سړی عمر دی مګر سبحان الله نور هم و الهي حکمت ته متوجه سي دغه منطقه یا فاصله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د قدس د خلقو په منځ کې ده داسې منطقه ده چې ټوله خټه ده او په دغه وخت کې چې دوی خټو ته راورسېدل، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه نوبت راورسېدی چې اوس باید پر پښو او پیاده ولاړ شي، نو خود د کښته کېدلو اراده یې وکړه، نوکر وویل، داسې نه شي کېدلای، اوس ته باید سپور یې، هغه دوی راورسېدلو، دغه پاته لار ته باید پسې پوره کړې، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، یا والله! د اوښ څخه راکښته سو او د اوښ تناو یې ونیوئ، نوکر پر اوښ سپور دی او دی رضی الله تعالی عنه چي د اوښ تناو یا مهار یې نیولی دی په خټو کي ځي. د قدس خلق وايي دغه عمر دی دا چي پر اوښ سپور دی؟ مسلمانانو ویل یا، بلکي هغه څوک عمر دی چي اوښ کشوي. سبحان الله. صاحب ایلیا یا د قدس حاکم وویل، هو، دی عمر دی. دی هغه څوک دی چې قدس فتح کوي بیا نو صلح وسوه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه او صاحب ایلیا په منځ کې صلح ولیکل سوه د قدس دروازې خلاص سوې او مسلمانان قدس ته په داسې حال کې ورننوته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په مخ کې رهي وو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته